ورونو مؤمنانو ښکاره خبره ده چې الله جل وعلا د انسانانو د دنیاوي ژوند لپاره او په آخرت کې د ډیرو ګټو لاسته راوړلو لپاره و انسانانو ته په ژوند کې کلونه ټاکلي دي میاشتې یې ټاکلي دي هفتې یا اونۍ یې ټاکلي دي ورځې او ساعتونه یې ټاکلي دي دغه کلونه، میاشتې، ورځې، شپې او هفتې دا هغه وسیلې دي چې انسانان په ژوند باندې د ژوند تر پړاوونو د تیریدو یو رهنمود یا لارښود دی. انسانان ډېرې چارې د ژوندانه په کلونو باندې معلوموي، بعضې کارونه په میاشتو معلوموي، بعضې کارونه په هفتو معلوموي، بعضې په ورځو معلوموي. او همدا ډول الله جل وعلا په دغه کلونو او میاشتو کې ځینې داسې خصوصیات ایښي دي چې د هغو په واسطه باندې انسانان کولی سي چې د آخرت ګټې لاسته راوړي الله جل وعلا په کال کې یوه میاشت د روژې ایښې ده چې په دغه میاشت کې ډېرې ګټې انسانان لاسته راوړي په هر کال کې الله جل وعلا یوه شپه د قدر د شپې په نوم پیدا کړې ده چې انسانان په دغه شپه باندې عبادت وکړي د زورو میاشتو تر عبادت یې ثواب زیات دی الله جل وعلا په کال کې یو وار د اختر د حج مناسک رالیږلي دي چې انسانان کولی سي چې د دغه مناسکو په ادا کولو سره ډېرې ګټې لاسته راوړي او داسې ډول ډول خصوصیات الله جل وعلا د ژوندانه په دغسې واحدونو کې ایښي دي لکه میاشتي کلونه هفتې شپې او ورځې او داسې نور خو الله جل وعلا په هفته کې یوه ورځ د جمعې په ورځ باندې پیدا کړې ده چې دا ورځ د دې هفتې تر ټولو ورځو بهترینه ورځ ده همدا وجه ده چې نبی علیه السلام فرمایي وای ورځ د جمعې چې ده سید الایام دا سردار د ورځو ده اعظم عند الله من یوم الاضحى والفطر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای د جمعې ورځ دا بهترینه د ورځو ده او دغه ورځ ازروی مرتبه او ازروی درجه د لوی اختر تر ورځې هم الله ته لویه ده او د کوچني اختر تر ورځې هم الله ته لویه ده ډېره بهترینه ورځ ده او دغه ورځ الله جل وعلا د انسانانو د عبادت لپاره رالیږلې ده او په دغه ورځ باندې پنځه پیښې سوي دي ان حضرت صلی الله علیه وسلم فرمایي وای الله جل وعلا په دې ورځ باندې آدم علیه السلام پیدا کړی دی او په دې ورځ باندې د اسمانه څخه راکښته کړی دی او الله جل وعلا په دغه ورځ د جمعې باندې وفات کړی دی آدم علیه السلام او په دې ورځ کې یو ساعت دی که چیرې هر مؤمن مسلمان پر هغه ساعت باندې برابر سي او هر دعا چې وي چې حرام نه وي الله جل وعلا یې قبلوي او په دې ورځ باندې به قیامت قایمیشي دا چې الله جل وعلا و انسانانو ته دغه افتخار ورکړی دی چې د جمعې په ورځ باندې یو ساعت پیدا کړی دی او په هغه ساعت کښې انسان چې هره دعا د الله جل وعلا څخه وغواړي الله جل وعلا یې قبلوي دا خو د الله یو احسان دی او دا چې دغه ساعت معلوم سوی نه دی بلکې نامعلوم وخت دی په دې کې حکمت دا دی چې هر مؤمن مسلمان باید په دې ورځ باندې ټوله ورځ عبادت وکړي ځکه د نورو امتونو لپاره الله جل وعلا نورې ورځې د عبادت رالیږلې وې او د دې امت محمدي لپاره الله جل وعلا د عبادت ورځ د جمعې ورځ رالیږلې ده د یهودیانو لپاره د عبادت ورځ د شنبې ورځ وه د عیسویانو لپاره د حضرت عیسی علیه السلام د امت لپاره د عبادت ورځ د یک شنبه ورځ وه خو د دې امت یو افتخار دا دی چې هغو امتو چې به کم عبادتونه کول پر دوی لازمي وه چې باید وي کې که به یې نه وای کړي د الله لخوا څخه په دنیا کې هم عذاب ورته راتلی په دنیا کې هم د حیوانانو په شکل اوښتل په دنیا کې هم داسې عذاب باندې راتلی چې دی به مسخ سوه خو دا د انحضرت صلی الله علیه وسلم امت الله جل وعلا د داسې شرمندګۍ څخه په دنیا کې ساتلی دی د حضرت موسی علیه السلام امتیان مکلف و چې د شنبې په ورځ باندې عبادت وکړي تر داسې اندازې پورې چې الله جل وعلا د دې یوه پېښه په قرآن کریم کې رانقلوي چې دوی په یو کلي کې پراته وه د دریا پر ژی باندې اوسېدل دوی به د شنبې په ورځ باندې ټول عبادت ته تلل د یک شنبې په ورځ چې براله بیا د دوی کار او کسب چومایان نیول وه دوی چې به د شنبې په ورځ باندې خپل عبادت ځایونو ته تلل چې وبه یې کتل د دریا په ژی باندې به بېشمېره مایان معلومېدل د یکشنبې په ورځ چې به راغله یو ماهی به لا هم نه و دوی به متحیر پاته سوه چې نن خو د عبادت ورځ ده موږ د دنیا د کار څخه منع سوي یو د دې خوا څخه بیا مایان دومره ډېر راځي او په یکشنبه او دوشنبه بیا تر بلې شنبې پورې چې موږ فارغ یو د عبادت ورځې مو نه دي د دنیا کار راته جایز دی په هغه ورځ باندې بیا یو ماهی نه پیدا کېږي شیطانانو به ډېرې وسوسې ور اچولې دلته به محبت د مال غلبه باندې کول نو په دې کې یوه ډله پیدا سول هغو دا فکر وکړي چې موږ به د دریاب پر ژی باندې غټ غټ حوضونه وکاږو د دریاب څخه به نري لښتي ورته راولو د شنبې په ورځ باندې چې مایان د دریاب ژی ته راسي حتما په دې لښتیو کې و دې حوضو ته هم راځي نو د شنبې په ورځ خو موږ د کار کولو څخه منع یو فقط یو جم خټه به رااخلو په دغه دشتي کې به ایږدو چې دا مایان بېرته ولاړ نه سي د یکشنبې ورځ چې راغله بیا به برته دا مایان ټوله ونه سو نو دوی پر درو ډولو ووېشل سول یوې ډلې عملا دا کار شروع کړي حوضونه ئې جوړ کړه، نري لښتي ئې واویسته. د شنبې ورځ چې به راله، مایان به راله، د دریاب په ژۍ کي به وه، په دې لښتیو کي به هغه حوضو ته هم ورغلل. نو دوی به نور کار نه کوئ، مایان نیول او داسي نور د دې څخه به استفاده نه کول، یوازي به یې یو جم خټه راواخیستل، هغه به یې په دې لښتي کي کښېښول، چې دا مایان بند سي، بیا بیرته ولاړ نه سي. د یکشنبې ورځ چې به راغله نو به دام پسې راواخست یا د هغې زمانې تور چې دی څه اسباب و وسایل د مایانو نیولو لپاره درلوده هغه به یې په کار واچول مایان به یې ونیول یوه ډله داسې دوهمه ډله داسې سوه چې هغو دا کار نه کاوه بلکې د دوی د دغه کار په ضد باندې یې تبلیغ هم شروع کړي نو دوی ته به یې ویل چې دا کار خو حرام دی موږ د شنبې په ورځ باندې د دنیا د کار څخه منع سوي یو تاسو ته هم جایز نه دی موږ ته هم جایز نه دی دا چې مایان د شنبې په ورځ باندې راځي دا د الله له خوا څخه په تاسو باندې یو امتحان دی تاسو به دې امتحان کې ناکامه کیږئ او د الله عذاب در باندې راځي تاسو دا کارونه مه کوئ ټوله رزق چې دی هغه د الله په تقدیر کې لیکل سوی دی الله و هغه چا ته رزق ورکوي چې خوښ یې سي او هغه چا ته یې نه ورکوي چې خوښ یې سي نو که چیرې الله خوښ وي تاسو ته رزق د بل له خوا څخه هم دله درکولی سي تاسو دا کار مه کوئ چا چې به د ژبې طاقت و هغه به یې چلاوه د چا چې به خپل کشران چې د دوی تر لاس لاندې وه په زوره به یې منع کول یوه درېیمه ډله بیا پیدا سوه هغو دا کار نه کاوه او په چا کار هم نه درلودی ول موږ دا کار نه کوو دا د الله ناخوښه کار دی دا د الله لخوا امتحان دی خو په چا کار نه لرو د هر چا خپله خوښه ده کې کوي او کوي نه کوي د لږ وخت په تېرېدلو سره د الله عذاب راغی د الله جل جلاله لخوا امر ورته وسو کونو قیردتا خاسئین اے د الله نافرمان انسانانو بیزوګان سي ذلیل عاجز وای کله چې سهار سو هغه کسان چې دا کار یې کاوه نو هغه ټوله بیزوګان ګرځېدلي وه تر سترګو به یې اوښکې بهېدلې مسخه سوي به وه د ویلو طاقت به یې نه درلودی د داسمو انسانانو په پښو کې به راجاروتل په یو روایت کې راځي چې هغه کسان چې دا کار یې کاوه هغه هم بیزوګیان ګرځېدلي وو او هغه کسان چې دا کار یې نه کاوه او په چا یې کار هم نه درلودی دعوت یې نه چلاوی هغه هم بیزوګیان ګرځېدلي وو بل روایت کې به وایي چې هغه کسان چې دا کار یې نه کاوه او دعوت یې هم نه چلاوه هغه نه دي بیزوګیان سوي خو الله ته مسؤول وه تر داسې اندازې پورې پر پخواني امتونو باندې لازمه وه چې خپله د عبادت ورځ ولمنځ او د عبادت په ورځ باندې د الله عبادت وکړي همدا ډول د دې امت لپاره هم دغه ورځ د جمعې ورځ ټاکل سوې ده د عبادت ورځ ټاکل سوې ده او د الله دا حکمت دی چې په دې ورځ کې یو داسې ساعت پیدا کړی دی چې په هغه ساعت کې هر کار هره دعا یو مؤمن مسلمان وغواړي الله جل وعلا یې قبلوي او که چیرې ټوله ورځ سړی په عبادت تېره کړي حتما به پر هغه ساعت باندې پیښیږي او هره دعا چې په حلال او په روا لاره کې وي هغه به الله قبلوي نو اوس که چیرې بالعکس موږ د خپلو ځانونو سره حساب وکړو هغه کسان چې د مسلمانۍ دعوه کوي او د آن حضرت صلی الله علیه وسلم په امتیت باندې فخر کوي او مسجدو ته راځي د هغو خلکو څخه که چیرې دا محاسبه وسي چې تاسو د جمعې د ورځې څومره اهتمام کړی دی چې په دغه کسانو کې ځینې داسې کسان دي چې د جمعې په شپه باندې د نورو شپو پر خلاف باندې نارواوې کوي کله چې د جمعې شپه راسي بانډار جوړوي ورکې کوي، ناروا فلمونه ګوري، عبث مجلسونه کوي، عبث او بې فایدې خنداوې کوي، په مسلمانانو باندې استهزا او پوسخند وهي، نو دغه کسان به بیا د الله حق څنګه ادا کړي چې په نورو ورځو دا کار نه کوي، په خصوصي ډول باندې د جمعې په شپه باندې کوي او کله چې د جمعې ورځ راسي نو بیا د دوی د مجلسو ورځ د دوی د بانډارو ورځ د دوی دا هغه ورځ وي چې په هغه ورځ کې دوی ځي میلې کوي، هلته بیا سروزونه اوري، موسیقي اوري. دا چې دې امت ته دا افتخار ورکړل سوی دی چې د مسخه کېدلو څخه خلاص سوي دي، د دې نتیجه نو دا سوه چې دوی به د نورو ورځو زیات په دې ورځ باندې نارواوې کوي، تر نورو ورځو به زیات په دې ورځ باندې ګناوې کوي. معاذ الله دا د افسوس خبره ده هر مؤمن مسلمان باید په خپل ګریوان کې وګوري چې دا د عبادت ورځ ده او دا د عبادت شپه ده بدبختانه چې موږ تر هغه نورو شپو چې د عبادت لپاره دومره اهتمام نسته پکښې لکه په دې شپه کې په دې ورځ باندې تر هغو ورځو زیاتې ګناوې کوو دا د افسوس خبره ده او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې فرمایي چې یوم الجمعه سید الایام د جمعې ورځ هغه سرداره د ورځو ده نو ته د شیطان په قول باندې چې نبی علیه السلام سید الایام ورته ویلی دی په هغه ورځ باندې ګناوې نارواوې تر نورو ورځو ډېرې کوې هغه ورځ چې تر نورو ورځو زیات عبادت پکښې وسي ته په هغه ورځ باندې تر نورو ورځو زیاتې ګناوې کوې دا د افسوس خبره ده په یو حدیث شریف کې راځي چې په دغه ورځ باندې د یوې نیکۍ بدله دومره زیاته ده لکه په نورو ورځو کې چې اووه نیکۍ وکړي یو درهم صدقه په دې ورځ باندې تر نورو ورځو د اوو درهمو ثواب زیات په دغه ورځ باندې یوه روژه تر نورو ورځو زیات په اووه درجې ثواب زیات نو بېلعکس که څوک ګناه کوي ګناه یې هم په اوو ګناهو باندې بدلی شي دا قانون دی چې په نیکي کې څومره ارزښت وي بالعکس بدی هم په هغه اندازه زیاته وي او په یو روایت کې راځي او چې ثقفي رضی الله عنه فرمایي وای څوک چې د جمعې په ورځ باندې غسل وکړي د جمعې د ورځې په نیت باندې ځینې انسانان خو داسې دي چې دغه نوې د انګریزانو ډیزاینونه په لباسو کې د ځان لپاره خپل کړي وي هغه د جمعې د ورځې په احترام غسل نه کوي هغه یوازې په دې وجه باندې غسل کوي چې هغه نورو خلکو ته ښه ښکاره سي او د ځان برتري پر نورو باندې ښکاره کړي یا چې څوک د جمعې په ورځ باندې غسل وکړي د سنت د برپایه کولو په نیت باندې د هغه ایماني نظافت په نیت باندې چې نظافت او پاکي دا د ایمانو یوه برخه ده او بیا د جمعې لمانځه ته پیاده ولاړ سي امام ته نږدې کښېني او هیڅ لغوه کار ونه کړي لغوه کار څه ته وایي په بل حدیث کې راځي وایي لغوه کار دې ته ویل کېږي که چیرې امام خطبه ویل تا ورته وویل چې چپ سه دغه هم لغوه کار دا یو څوک چې د خبرو څه منع کاوی دا هم لغوه کار دی یعنی هیڅ لغوه کار دې ونه کړي الله جل وعلا به پر هر قدم باندې د یوه کال ثواب وله ورکړي او دومره ثواب چې په دا یوه کال کې د ټوله شپه یعنی د دې کال ټوله شپې د په عبادت روڼې کړې وي او د کال ټولې ورځې یې روژه نیولې دومره ثواب الله جل وعلا ورکړي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابو ته وویل ول ای زما اصحابو آیا زه تاسو ته یو زیری در نه کړم صحابه ورته وویل چې و یا رسول الله زیری راکه څنګه نه زیری راکوې رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وویل چې ما ته جبرائیل علیه السلام یو خبر راوړی جبرائیل علیه السلام راته وویل چې الله جل وعلا د هرې جمعې په شپه باندې اویا زره دوزخیان خلک د دوزخ څخه آزادوي او الله جل وعلا هره د جمعې شپه نه نیمي واره په نظر د رحمت و خپلو بندګانو ته ګوري. دغه اویا زره دوزخیان چې الله عز وجل د دوزخ څخه ازادوي دا په هغه صورت کې چې دغه انسانان و الله ته توجه وکړي و الله ته پر عبادت کښیني او په زړو کې د الله ویره راولي نو بیا د الله د دوزخ څخه خلاصېدلی سي او که چیرې د الله جل وعلا له خوا څخه د خلاصون شپه وي او الله جل وعلا خپل مجرم بندګان ازادوي داسې شپه راغلې وي په دا ورځ باندې دی جرم کوي ګناه کوي نو بیا به کله دی ازاد سي یعنې بیا هیڅ امکان نه لري نو که چیرې یو څوک د الله د رحمت څخه ځان برخمن کول غواړي او یو څوک د جمعې په شپه باندې د دوزخ د عذاب څخه ځان خلاصول غواړي نو د جمعې په شپه د عبادت وکړي او د جمعې په شپه دې د ګناه او ناروا څخه تیر سي که یې چیرې دا عبادت په وسه نه وي پوره چې د جمعې په شپه باندې د ټوله شپه لمونځ وکړي تلاوت وکړي ښه اسانه عبادت هم سته هغه اسانه عبادت دا دی چې د ماخستن تر لمانځه مخکې ډوډۍ وخوري خپل ضروریات فارغه کړي کله چې د ماخستن لمونځ وکړي سنت وکړي او ویتر دې هم وکړي که تاجد ته نسې راکښېنستلی تر لمانځه وروسته دې بیا د هېڅ چا سره خبرې نه کوي او هېڅ لغوه کار دې نه کوي پر سنت طریقه دې بیده سي الله ټوله شپه په عبادت ورسابه دا ډېر اسانه عبادت دی او په عبادت کې چار څومره ستړیا سړی تېروي په هغه اندازه خو یې ثواب زیاتېږي مګر که چیرې هغه سستي د انسان او همدا ډول لا لاوبالي او بې پروايي زیاته سوې وي نو دا عبادت هم ډېر ښه عبادت دی نو په دې عبادت سره هم د الله جل وعلا د رحمت څخه برخمن کېدلی سي تر هغه ګناو او تر هغه نارواو او تر هغه بدبختۍ و دښمنۍ چې د الله عز وجل د رحم پر ځای قهر ورته راځي تر هغه په عوض نو دا ډېر ښه دی او که چیرې یو څوک د جمعې په شپه باندې عبادت ونه کړي داغسې ناسته وکړي د دعوت په نیت باندې یو مسلمان ورور ته دعوت ورکړي یو مسلمان ورور ته یو عیب ور په ګوته کړي یو مسلمان ورور نیکې لارې ته راوهڅي د یو مسلمان ورور په زړه کې د اسلام لږ تر لږه مینه پیدا کړي یا هغه مینه راتازه کړي دا هم عبادت دی د یو مسلمان ورور د بل مسلمان ورور سره احسان دا نه دی چې یو څه پیسې ورکړي او داسې کومک ورسره وکړي چې هغه په دنیا په دنیا اړه لري یعنی د دنیا په کارونو کې اړه لري ښه انډیوالي ښه ملګري او ښه ورورګلوي دا ده چې مسلمان ورور ته مسلمان انډیوال ته مسلمان آشنای او ملګری ته د آخرت یوه ګټه ور ورسوي یو پنځه واره د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه په ووایه دوه رکاته نفل په وکړي او یوه ګناه په پرېږده یو سنت په راژوندی کې دا ډېر ښه دي چې ورسره ودي کړل دا دومره ښه دي چې د دې خلاصېدل نسته او په بل حدیث کې راځي حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای الله جل وعلا ورځ پیدا کړلې په ټولو ورځو کې د جمعې ورځ غوره او انتخاب کړه او د جمعې ورځ یې پر دا نورو ورځو بهترینه ورځ وګرځول او ان حضرت صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي په دې ورځ سره الله جل وعلا زما امت پر نورو امتونو باندې غوره وګڼئ او په دې ورځ سره الله جل جلاله زما امت پر نورو امتو باندې بهترین امت وګرځوه او څوک چې په دغه ورځ باندې یوه نیکي وکړي الله جل وعلا د اویاو نیکیو ثواب ورله ورکوي او په یو بل روایت کې راځي چې حضرت جابر رضی الله عنه روایت کړی دی که څوک په دې شپه مړ سي یعنې د جمعې په شپه مړ سي الله جل وعلا به یې د قیامت د ورځې د عذاب څخه خلاص کړي او په بل روایت کې راغلی دی که څوک په دغه شپه یعنې د جمعې په شپه باندې مړ سي الله جل وعلا به یې د دوزخ د اوره څخه خلاص کړي او د قبر د عذابه څخه به خلاص سي په بل روایت کې راځي عبدالله بن عمر رضی الله عنه روایت کړی دی وایي څوک چې د جمعې په شپه باندې تر لمر لوېدو وروسته یعنې کله چې د جمعې شپه داخله سوه دوه رکاته نفل وکړي او په هر رکعت یې یو ار الحمدلله او پنځلس واره اذا زلزلتي صورت ووایي الله جل وعلا به یې د زکندن د تکلیفونو څخه خلاص کړي او الله جل وعلا به د اویاو کالو عبادت ورته ولیکي او د قبر د عذابو څخه به یې خلاص دا درې سره ډېرې غټې غټې تحفې دي او ډېرې غټې غټې ګټې دي د زکندن خواري او تکلیفونه بیخي زیات دي آن حضرت صلی الله علیه وسلم چې د دنیا څخه رحلت کاوه دا جمله د ده د مبارکې خولې څخه راوتلې ده چې ان للموت سکرات بېشکه مرګ لره سختۍ او تکلیفونه سته نو څوک چې د زکندن پر حالت باندې وي د زکندن یا روح چې د انسان د وجود څخه جلا کېږي ډېر تکلیفونه او سختۍ لري که څوک دغه دوه رکاته نفل وکړي د دغه تکلیفونو څخه به خلاص وي او قبر چې هغه اول منزل د منزلونو دی یعنی هغه اول مقام دی چې انسان د قربانو څخه جلا کیږي د پردیسۍ ورته مخ دی توره تاریکه به وي یوازیوالی به وي او مایوسیت به وي چې بیا دنیا ته تلل نسته نه مال له ورور راتلای سي نه پلار راتلای سي نه خور مور راتلای سي نه اولادونه راتلای سي یوازې د خپل عمل سره سر و کار دی نو په دغه ورځ باندې د قبر عذاب ډېر ګران تمامیږي چې د دې خوا دومرې مایوستونه وي او د بلې خوا عذاب الله عز وجل به یې د قبر د عذاب څخه خلاص کړي او د اویاو کالو عبادت خو نو بېشماره ګټه ده هغه دومره ګټه ده چې د انسان تر طاقت وتلی کار دی ځکه یو څوک به شل کاله عبادت کوي مګر دی پر دې باندې ډاډه نه دی چې آیا دا الله زما څخه قبول کړی دی او که یا ځکه الله ډېر غني ذات دی الله د انسانانو عبادت ته هیڅ اړتیا نه لري نو دا چې ته د الله عبادت کوې د الله خوښه ده که د څه قبلاوه او که نه د څه قبلاوه ته پر الله باندې څه جبر نه لرې نو ان حضرت صلی الله علیه وسلم چې فرمایي چې د اویاو کالو عبادت ثواب ورکول کیږي دا حتما قبول سوی عبادت دی رد سوی عبادت نه دی داسې عبادت دی چې په پاک نیت سوی دی د ریا څخه خلاص سوی دی قبول سوی عبادت دی او هیڅ ډول نیمګړتیا نسته پکښې نو دوه رکاته نفل څومره اسانه کار دی چې څوک د جمعې په شپه باندې د بانډارونو او ورکو او نارواو پر ځای باندې دغه دوه رکاته نفل وکړي یو وار الحمدلله او پنځلس واره اذا زلزلتي صورت په هر رکات کښې ووایي دا دومرې لویې ګټې به لاسته راوړي او الله ته دا څه ګران کار نه دی چې پر دونه کوچني عمل باندې دومره غټه ګټه دله درکړي ځکه الله جل وعلا وایي وایي ته به په غوښتلو ستړی سه خو زه په ورکولو نه ستړی کېږم او یو سالک وایي وایي د الله جل وعلا انعامات او احسانات دومرې زیات دي دومرې زیات دي چې بها نه مې جهد به بهانه مې جهد مفت یې نه ورکوي په محضې بهانه یې وله ورکوي یو ډیره کوچنی بهانه دا یو کوچنی عمل دی الله جل وعلا دومره ثواب دله درکوي او که یې خوښه چې د غونه زر چنده هم دله درکولی سي د الله داسې خدایي نه ده چې یا عاجزه کیږي او یا یې خزانې خالي کیږي نو الله جل وعلا دې موږ او تاسو ته توفیق رانصیب کړي چې د دې ورځې احترام او درنښت وکړو او د ګټو څخه یې ځان برخمن کړو او هغه عذابونه چې د دغه شپې د وجې څخه موږ ته راکول کېږي د هغو څخه ځانونه خلاص کړو یعنې د ګناو نارواو عبسو کارونو څخه ځان خلاص کړو یو څوک چې بنډارونه او نارواوې کوي ناروا فلمونه ګوري نو لږ تر لږه دغه د جمعې د شپې څخه خو دې یې واړوي ولې شپې ته دې واړوي هغه عبادت او ګټه خو دې لاسته راوړي کې پرې شولی نسي که یې پرې نه ږدي عذاب خو حتما ولره ستا خلاصېدای خو نه سي